او څلور واړه اوسي والذي انزل اليك من ربك الحق دا آیاتونه د کتاب دي او هغه کتاب چې تا ته نازل شوی پیغمبره د رب نه مضمون یې ډېر رښتیا دی او دا حق دی ثابت دی نفس الامر دی واقع دی حق الواقع ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لكن زیات نه مني ای منلې یو ورځ یې راخیستې یو لس منټه به ورکړی یو شل منټه به ورکړی دا عجیبه خبره الله ولا هغه کتاب چې تعالی راغلی ګرم نه هغه حق دی ګورقا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون یاتی نه یو خدای ایمان دې چې دې ټول قالو ملک دا قران دا او جلال باد سکم نه هندوی مونی بلی مونی یهودی مونی نصارای مونی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون ها سرشتینه کتاب سرشته سم مقصد بجی د دین الله زغ په لپاره او کتاب چې تعالی راغلی د طرف غرب حق دی سمې نشته ګور چې سمې نشته مقدمه ذکر کوي خالق دا چې ده کوه پاتې ده اندرون دې پیرو او دارنګه او باغونه د انګورو او د فصل او کجوري سلوان او وزار سلوان د چا یو ډډ د چا د درې ډډ یسقا بماء واحد یو قسم وګو خړو بي خاورم یو دا او په یو دي ونفضل بعض حالا بعض کلو کل کل بی جدا دي د خورما کل جدا دي د انګور کل جدا دي زجر ورکی بی انکار قیامه وان تعجب فعجب قولهم کته تعجب کوي چې دې توحید نه مني او رسالت نه مني قران د دې نه زیات عجیب خبره دار ایزا کنا ترابا انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربهم واولئک الاغلال فی عناقهم ومات الذات اد مودی نه کړه زیات کا زحا څلور قال د مور په پیټه کو او چې کله کې د خنځر دې کو ته زحا کو ها دویم با اول خالق ذات شوزه ها کته دې کوټه زمکه د اسمان دا ټول دویم کوی پاسی زم اندرون دی کبیر عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال سواء منکم من سر القول ومن جهر کسو پټی خبر او کار کوي ومن هو مستقم بالليل وصارف بالنهار کله شپې پټ دی او کله ورځې ګرځي د خبره درېمه مقدمه حافظ دار شي زید له معقبات من بین یدی ومن خلف یحفظونه من امر الله بامر الله زی ساتم ان الله لا یغیر اعتراض راځي چې دا حافظ دار شي الله وې زید او معقبات من بین یدی شتا دا کله چې کوم دی ملائکه ساتي ما جوړ شي بل شي پراشي بل شي پراشي تکلیف کړه دا وایي چې جواب دی الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما الله تغیر ور کوي ها هغه نعمت چې قوم پوری کړي د دې چې دې تغیر دا شی ا ان دې ځانونه دعوت صورت خاص الله لره بلنه اشتیا ده والذین یدون من دونه هغه چې دیو ته فریاد کوي دی دا الله لا استجیبون له من شیء نش قبول بیا کول ذیل رقیب کی شبان حالت حالت دې د بنو جزار الله لره مثال دا چې دی لکه پرون کې ورغو لره ال الماء وبوتا د کمر په سر ولار نه د کوی په څنګ واس لا چې خوار کړي لپه یې ولې دا وخت یې وو پورا شو پورا شو ليبلغ فاه چې ورسیږي د زخمې ده وما هو ببالغ او ځان دې رسیدل او په خبرې نه دې سړي په تنده باندې خبره باندې نه کوي دا قدرت او اختیار سره نشته زبردست مثال ویلې د قران کریم او رولمانی دې پچیړل نه احتیاط وما هو ببالغی نه دا بلنه د کافر غیر الله لره الا بی ضلال مگر تبعی کړه گمراه دی او تباه دی او برباد دی یو سړی د کمره په سر ولار دی او هغه کې وو خورا شو نو وب خبریم نه دي وب کویګم نه وب راتیام نشي بابا د تعالی راغلی بابا تعالی څه خبره ته د کوم ماټي پر وزلای الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یفتشون بها ام لهم آلون یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها نه دی حالت د دې مګر په شان د پرون کې ور ولاړ او بوته او بوته د لاس په دوکان نشته راته نشته اسباب نشته بابا له ورغلې دمه دې چې جوړ شو لا دې دروازې واه چې جوړ شو دعا وکړه الله ته نو نظامات ابن آدم نه قطع عمل عمل قد شي بیا د دې دنیا سره روزګار ختم شوی د نه کې او سره هندو دی او ته پته او ته ولګی دا ایمان براوړي کله لا اله الا الله محمد مسلمان یو سره دې دماغ کارته وګنی چې مونږ وګورو مونږ نه کوو یو سره دې روزه په پړل یا روزي ونیسي داس ایمان داس د دین معنا وا تا قران سنت کې دا دین ځکړه دا جعلی او منکرک او دروغجن او مزخرف چکنی دی جوړه کړی و د شیعاګانو دین پکې دی د هندوانو پکې دی د سیکانو پکې دی د یهودو نصارو پکې دی او وایي زه متابع د رسول صلی الله علیه وسلم او وایي زه ځوانه ولی فلګی دې نمازي استغفر ما ده شوی و ما ده او کافرین الله دا واړو غرونه باباګان پیدا کړی دی او لوی الله دا مرض الله پیدا کړ سپوږمۍ او سره بابا دا معنا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار اوس مثال بیانې انزل من السماء ماء فسالت اوجه لقدرها راورې د پرنه او کو وبې کې کندې په خپل انداز وړه کندې لګي وبو کې راشي په لوی کند کې فاطمه مال شعر زوبه در را دی پورته کې سیلا او غزا کو چتلار دارنګ و مما یوقدون علی النار ها هغه چې بلوځي چې د دې په ور کې ابتغاء اهلیت د پار د ټولو د غاڼي او متاع یا د سامان زبد من هو غمدا زبد اوسپنه ټکۍ پتری کې وځي سز سره زر ټکۍ خیره کې وځي سپین زر دا چې دا مضافات څومره دي کذالک یذرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء هغه زب لاړ شي کله چې راو زب دی او کدا دا یو قدون علیه النار والا دی دا انزل من السماء کبریا والجلال او براری چې قران دی او زړه د عبادو کندي دي مصادف او قلوب دا یو سره ځکه زړه دې مستقر دی په دې کې او هغه انوار د علوم د قران دا په کې استقرار دی نو هغه وبش را کولی شوی د بره نه ها دا غي سره مشابهت ورته ژوند کې راځي ها د بارو وګول بارانونه داغه د وسعت سره د چا زړه آزاد دي علم کې فراخي کوه زیات دی باجړتای نه یو تنی وله نو هغه کی کم په خپل وزي دارنګ هر زړه انوار علوم القرآن چې سو سره لایي کی طهارت او قبص قوت دفاع قصور دفاع او دارنګ هغه اجساد سبب مضافت راځي کی او داغه سره مثال ورکړ هغه شکوک او شبهات چې کله قران بیان شي په ځای کې داغه غزک سره مثال دی یا د دې پترو مترو سره نو کله چې وخت تیر شي نو قران پات شي په عمل کې نو هغه د کار والا شي چې عمل کې کوي پیدا دوا او هغه غزک بیکار شي سر کې ماران دي لړمان فسنی وچی بیکار شي تور شي ها اطمینان خو د الله په کتاب راځي کوي وی جنت هیڅ جنت درکې کوي وی دوزخ په خدای په دې بل پر لاړ شي کوي وی مړ ته تو ژوندې شو سره راته مو ته دې ته ویل بچ بچ وای ته دې ته ویل چې دا یو د الله کتاب دې رښتینه واحد اتی او یقیني نور ټول شک دی او ځان دی ګمان دی نور ټول ها دارنګي مساله د توحید ذکر کړه او دارنګي د قران کریم دا یو مثال لکه پنځم باب دا ومن وقائم علی کل نفس بما کسبت ایا رسول چې ولاړی پار نفس چې کړی نو ولاړ معنا دا حاضر خبردار دا معنا او د ولاړ معنا دام دا چې حافظ وی ساتون کې او سوی څه چل کوي وجالو لله شرکا دا غذ رسنا ا دای دا الله سي صداران لټولي نو تو خپل سمو نومي واخلای هم سنت کولو بما لا يعلم في الارض یا خبروي الله پاره چې نه کوي په ځمکه کې او یا چې بنوم دی او تاغي سه مزایر من القول چې دا د باز دی مزار دی دا څه کوي معنا تاسو معذور ته حاجت روا وای او یا چې په ظاهر نوم باندې او یا نه باندې وای چې دا الی حج او حاجت روا دی نو د دې لپاره یو ذات چې هغه همیشه ولار دی حاضر دی حاضر دی هغه په دې چې را دعوت شي حق دې په دې چې چغا او تو وای امن ولې تکذال اپ من هو قائم على كل نفس بما كسبت احق ان تدعوه او امن هو ليس كذلك يا غشي دسي نه نو دا را پاس دې رټنه ورکا الله وجالو لله شرکا ازا شرکا یو ګرځول نو نوم خو واغله کړ نو نوم یې چاغلی ام بظاهر من القول اذا لباس کی مسائل او ذات صفوجو ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض نهایت زیاد بلاغت کی قران کریم روان دی دلته یو خبره کوي الله پاک والذین آتیناهم الکتاب یقرؤون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينكر بعضا ټول قران نه باج نه منکر دي چې هغه دعوت صورت ته له دعوت الحق نو قل انما امرت به به ما تا مشه ان اعبد الله ولا اشرك به زه یوازې بندګي د الله وکم په هیڅ قسم شرک سره هیڅ او هیڅ شی برف قتل صدا کو نو بس تم دا کار دې بل کار نه کوي الیه ادو و الیه مهاب دعوت هم د دې موضوع دی او نتیجې ته په سمه قیامت کې ویلې مهاب نو دا ته د خپل ځانه کار کوي او کذالک انزلنا حکما عربیا مونږه د دانشمندۍ کتاب په عربی ژبه را لېږلی یاره د خیال د دې اتباع دې ونه کړه او د کلي او د ولس دې وکړه ولا ان اتباع تاوا هم بعد ما جاءک من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق بس چې تعالی علم د قران راغی بیا چې د الله د عذاب نو مرستیال شتا او نو بچون کې اشتر تسلی او جواب د شبات ما پیغمبران علی ګری عمر کې ستانه هغه دی بیا نیو اولاده وا او پتا ته وای چې معجزه راوړه وما كان لرسول ان ياتي بآيات الا باذن الله